فاعلموا أتى من قبل همز غيرا أو ساكن كذاك فامدد واقصرا ومد حجز بين همزين فصل ده درته د مد عارض وقفي خبره شروع کړي ها مخکې درته دا خبره وکا وای د ابن العلا د پارا چې کمت د نو پاغي کې درې وجه جایز دي د امام اعمش صاحب شاګرد دی په 156 کې د دې دنیا نه تللی دی وای د د چې کمې تاګانې دي چې پاغې کې د ادغام کوي امې درته ویلې وي او دارنګي امام بزی صاحب اچ کوم تاګانو کې ادغام کوي نو په دې دواړو کې یمد حتما صرف اشباع جایز ده او زبکه جایز نه دي ګور الصافات صفا د ادغام د تا په صاد کې کوي اوس دا اول مکسور دی نو د هغه ځکه روم نه کوي دا سينوي چې وصفات صفا ادغام کې او نه پکې اشمام کوي که چرته ضمه راغلي په تاګانو کې په خبر باندې پوښوي کنه بلکې د صرف ادغام محض کوي نو دا قصر او دا توسط خود سره راتلو دا ال راتلو قصر خو ال راتلو چې وقب برشمام مو کړی په خبره باندې پوه شوي که نه دی صرف خالص ادغام کوي نو د دې وجه نه دی ته نه دی جایز مګر صرف هر قرات د خبرې د خلک په شعر کې راغلي چې ځان په پوي کوي په دې باندې څوک پوښتنه تاسو ویلې مو دارنګه هغه تاګانې چې امام بزي پکې ادغام کوي ولا تيمموا الخبيث امام بزي سوي ولا تيمموا وي ولا نو د ده په نزد الرحمن الرحیم ملک یوم الدین داسې ده لکه نستعین اخر کې موږ درې واجو کو کنه کو د روم او د اشمام او د اسکان نو داسې په منځ کې هم ده په خبره پوه شئ فالمدغم لديه نو مدغم بنز د ابو عمرو بصري کساکن وقفا دا دا چې دلته تا وقفا یو حرف ساکن کو که مرفوع رالو نو روم هم پکې کوي او اشمام هم کوي او اسکان هم کوي او که مجرور رالو نو صرف څه پکې کوي اسکان او روم پکې کوي النفوس زوجت هرکه زه صرف شعر حل کوم قراءات نه وام خو شعر کې راغلي دي نشرک په دا ټول د مدي عارضي وقفي خبرې کې د نوري خبرې راويستي و اذا النفوس او غره و اذا النفوس زوجت اے د سین ادغام د پزا کې کوي نو اول سکون محض واوري او ما ته وګوري و اذا النفوس روم تراشي اے روم تا اتو نو چې روم دی وکړو او په روم کی یو وجه جایز ده او په اشمام کی درې وجه څوک به پوه شو خو وو وجه له ذکر کوله ضرورت ځکه نشته چې صرف تاسو په شعر پوه شوي وای وابن العلا يراهما معنا ته ګوري او ابو عمرو بصري جواز دروم او د اشمام معنی فالمدغم لديه كالساكن وقفا فعلمو نو پوه شي کنه چې دې کې وجه دي نو دې کې وو وجه شوي فنستعينو کې چې وجه دي نو دې کې څه به پوه شو لازم کی یو مهمه قاعده ده کله چې حرف مد راشي مخکې د داسې حمزه نه چې هغه حمزه کې تغییر او تبديل راغلی حرف مد رالو او داغه نه پس حمزه ده او حمزه کې سره راغلی تبدیل او تغیر پکې راغله بدله شوې ده پس سره بدله شوې یا خو حذف شوې ده او یا پکې تسهیل شوې یا حذف شوې ده یا پکې تسهیل شوې ده یا یو حرف مد رالو او رستو تیو ساکن اصلی دی نو تا ته په دې حرف مد کې دوه وجه جایز دي یو درته مد جایز دی او بل درته قصر جایز دی یو درته مد جایز دی او بل درته قصر جایز دی جاء امرنا دا د بل قرات خبره ده اے جاء امرنا په دې ځکه بعض قراءاتو کې دا اوله همزه حذف شوی څه شوی دا وګورئ نو څنګه ویل کیږي جا امرنا پته ولته وګوره کنه همزه څه اصل کې جا او مد متصل واجب دا حذف شو نو استاد پار پدی کې مدم جائز ده او قصر هؤلاء ان دلته تسهیل کړي دلته وګوره تسهیل کو انتا دا پارا مد کې مدم جائز دی او قصر وګوره مد تا هؤلاء ان تسهیل مو کتو هؤلاء ان تسهیل تاسو لاسان د ټول تسهیلونه کوي تاسو دونه نه مو کو تسلیم خو ستاسو خپل کار دی ووایئ غلط پوه شوئ اوس که چېرته حذف شوه دا دویم پکې قصر دی هؤلاء ان په دې نورو قراتونو سره هغه خپل قرات سره شي او سره بوخ شي ها چې دې کې ته تسهیلونه مسهیلونه وکړي کنه بیا به هغه غپ هم نخکاری ها موږ مدینه کې مرګره نو مورته دا شرح مفیدم شرح کو ما ته یو خو تاړه غټ کار شروع کړی دا مفید د شرح شروع کړی پوه شئ دا یو اهم کتاب دی ها چې د مفید شرح او شغو پوه شئ د کس د جید له بخیر ادا ها تاسو پوه شئ په دې باندې معنا دا ده که په یو همزه کې تغییر رالو نو د دې تغییر د وجه کاغه تسهیل سره تغییر رالو که حذف سره دا د پاره بیا مدم جایز ده قصرم درته جایز ده دا تغییر په څه کې راغلی او کله به دا تغییر په سکون اصلي کې راغلی څه کې سکون اصلي کې به تغییر راغلی الف لام میم دا تاسو د روایت خبره ده نو ویښ شئ الف لام میم الله تاسو تاسو ویلې دي چې سورته ال عمران ویلې ده دا دوه وجه به کړی کنه دلته کې ګوره د میم قاری صاحب میم الله اجتماع د ساکنین وراله دو ساکنین را جمع شلو په کلام د عربی کې دو ساکنین جمع کېدل ناروا دي دلته کم کم ساکنین دي څوک به وخی یو خدای ته پستر بخاری چې میم ساکن دی بل څه شی دي څوک به وایي ها ها دو دو دوزی دی ویشته څو دوزی دو هغه وضاحت رستو کو یو خو دی وی الف ده دا الف نه ده حمزه ده یو خبره او دویم دا ساکن نه ده ابتدا په ساکن نه کی دا حمزه وستی ده په منځ کې حذف شوی ده په دې کتاب کې درل ذکر شول وحمزه تثبت فی الحالین حمزه قطع نحو ابیضین وحمزه تثبت فی البدء فقط حمزه وصل نحو قولک النمط حمزه خو د منځ وته دا جاله خو مې ختمه کا یو میم ساکن د بل سدي او بل څه شي ساکن دي لام ساکن دي ځکه هر کلمه مشدد ساکنه یې کړه اصل کې داسې ده الالاه همزه خو ورځي دا دلته میم ساکن دلته لام ساکن صحیح شو اجتماع د ساکنین او رااله په مند میم او د لام کې نو اوس به موږ دې میم ته فتح ورکو دله بس ورکو فتحه څه به ورکو دا تاسو له روان دي استعمار ساکنین پورا بحث فتحه دی ورکا نو په سکون اصلي کې تغییر رالو کرانلو سکون اصلي کې سرالو نو تا توس دلته مدم جایز دی او قصرم جایز دی څوک چې په دې پوه شوي نو اوس به په دې شعر هم پوه شي شعر له معنا لګوره وما اتا من قبل همز غیرا وما اتا او هغه حرف مد اتا چې راغلی من قبل همز مخکې د همزې نه غیرا اے چې باغ همزه کې تغییر راغلی څنګه تغییر راغلی یا حذف شوی یا پکې تسهیل شوی او ساکن یا حرف مد راغله او پس دا غینه ساکن راغله پس د حرف مد سره راغله ساکن چې تغییر پکې راغله کذا کوم دارنګي فمدد وقصرا نو بده کې مدم او قصر مو هغه ولنه شعر ستا په روایت کې نشته دا دیم ستا په روایت کې څوک به پوښو د دې تفصیل نه مخکې په دې شعر پوهېدی یا ته پې کار کوي ها دې له وایي سبق چې ګوړوي شو ها اوس بل خبره واوره روان کا مد الحجز مد الحاجيم زا مد العجز دا ته وګوره دو حمزه راغلي دلته ګوره دو حمزه راغلي منځ کې د بکې الف حاجز کو حاجز سره وای پرده دوه همزې راغلي منځ کې دې پکې الف راوستو لکه ا انذرت هم دې کنه نو ته اوس وې ا انذرت نور قراتونو خبره ده د دوو همزو په منځ کې د حاجز را حاجز سره وي پردې لا مد الحجز دا معنا ده عرب چې کوم د دوه حمزه راشي عربو بدا در درون غړلو په جبا چې له دوه حمزه ا ا د لګران ده نو منځ کې په ګالف ته چې صاحب کې منځ کې والد دوه مې حمزه تا ا ا چې اسان شي نو عربو دا ګران غړل نو منځ کې پکې حمزه راوستا قران د عربو په جبا نازل شوی دی جمهور علما کرام وای چې کله پکې حمزه رااله نو مونږ به قصر کو اولی به قصر کو قصر به زکه کو چې دا حمزه خو اسمنس کې راغلی کنه مخکې خو نه و نو دا حمزه څه شی ده عارضه ده او دا قاعده ده چې والعوارض لا تعتبر چې چرته عارضی شي راشه غل اعتبار نه اصلي شي له اعتباري عارضی شي باندې څوک پروا نه ساتي او څوک وینا دا به مده متصلی صاحبېږي سبې صاحبېږي ور ا ان ورته ته حمزه را حرف مد نه دا حرف مد ا الف مد نه شو ورته ته حمزه نو کم مد شو ما دې متصل شو څوک وایي دې اعتبار نشته نو مت مګو څوک وایي شته ورنه ما دوکا ومد حجز بين همزين فصل او هغه مد الحجز چې د دوه حمزو په منځ کې الف راشي بین حمزین چې په منځ د دوه حمزو کې فصل فاصله د الف راشي فقصر نه قصر پکې وکا وبعض عده من متصل او بعض داش مارل د مد متصل نه ستا په روایت کې دا نشته نو ته مخه پکې صحیح شو بیا دې کې بعضي مقروض بعضي غیر مقروض ورپسې شعر کې څه وایي اے زمون په قاعده کې بدر تراشی په مدونو کې مونږه مده اصلي طبيعي اول ذکر کوو وشته سوي وما خلا عن سبب مما ذكر وما او اغمد عن سبب خلا وما او اغمد خلا چې خالی وي عن سبب د سببنا یعنی نه حمزه ور پس حرف مد نه پس نه سکونی مما ذکر د هغه اسبابو نه چې مخکې درته ذکر شول چې څو اسباب دي دوا درته مخکې شرک څه وي اسباب ذکر کړي کنه وای کنه کوم ځای کې د اسباب ذکر کړي وبالحمز والسكون للمن ندوي وما خلا عن سبب مما ذکر او هغه حرف مد چې خالی د سبب هغه نه چې مخکې کوم ذکر شو فهو طبيعي دې ته سوي مد طبيعي وي لديهم د قاریانو بنيزه وقصر او دې کې صرف قصر کیږي مد اصلي طبيعي ذاتي کې څه کیږي نوحيها قصر نه دی